وما هو ان ادا محمد صلی الله علیه وسلم سند متصل شو سند متصل شو وما هو ان ادا قران دا محمد صلی الله علیه وسلم علی الغیر په غیب باندې دنین بشیر یو څه شنه چې تاسو ته وایي نه چې څور ته الله وایي هغه تاسو ته وایي نو چې یو څه دی ورته الله تعالی ویلي دي هغه تاسو ته وایي نو دې څه په دې باندې بخیل نه دی وما هو نه دا محمد صلی الله علیه وسلم علی الغیب په غیب باندې بې دونین بخیل چې څه ورته الله وایي هغه تاسو ته وایي او دا یا مراد دی جبرئیل علیہ السلام انو وما هو نه دا قران بقول شاعر قول شاعر وما هو نه دا قران دی قول شیطان الرجیم قول شیطان رجل شوی دغه شاعر نه دی نه قول شی ځکه چې جبرائیل علیہ السلام چې وحی راړي تصرف مجال له شیطان راته شي شیطان راته شي ملک پر سره غوي هغه دبي داسې محفوظ قران راغلی دی داسې عجین دی الله چې مکین امکین او امین دی او په داسې سند متصله سره او په داسې حفاظت سره داسې حفاظت سره چې وما هو بقول شیطان الرجیم دا حفاظت دی په داسې حفاظت باندې راوړی دی چې شیطان دار قسم تصور نه هغه مبرا دی ځکه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ته کوشش کې لار ورته ذکر او ته کوشش نه کې لار نه کې د پروتي اځ قران د شي اځ نو قران یا بیږي اځ نو قران باندې عمل راځي نا دا با وای من طلب العلا سهر الليالي کوشش کې علوم مرتبه او شپې دروي نو دا یو توي په دې کې نو دا دو دولسو چې دین را روان دي شپږ په شپېله اول شپږ په شپېله اخر بیا ورته وایي چې د دې قیامت د دې سختونو بچ کېږي پس سره چې دا قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي او د قران او د رسول پاک تابعداري ته مصمم اراده وکا توفیق به الله درکې و ما تشاؤون الا یشاء الله تاسو مشیت نکیږي مگر چې مشیت د الله وشي الله بدل توفیق درکې الله بدل پاره کې استاد له توفیق درکړي او موږ نور ورونه لري ورکړي دا دا اللہ تعالی شان دے کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا صورت مکی دے نو اول پکی دا اثبات دا قیامت او اثبات دا رسالت او توحید توحید پکی جو ما تشاہون اللہ یشاء اللہ رب العالمین توحید اخیر ترالا اثبات رسالت راړو اثبات قیامت او کی تفید بشارت ورکړه بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ انفطار دا مکی سورۃ انفطار ښا اذا السماء انشقت فهو کی اسمان دا اذا السماء انفطرت نازل شعر پس سورۃ نازعات نخا بسم الله الذي رفع السماوات والكواكب اور بشي بیا اور به پرې ولګي وإذا القبور په هغه وخت کې چې صاحبان د قبرونو بعثرت ژوندي به کړی شي صاحبان د قبرونو نو دا اذا دی نو دا اجزا ده هغه اذا دا اجزا جواب علمت نفس ما علم نشي نفس ما په عمل باندې قدمت چې د مخکې کړی من الخير والشر واخرت ارست شویلې د خیر نه یا د شر نه دیو عمل نه الته وقوع شي او دلته نه کوي دلته په تاسو وایا غنی نه نو صلی الله تعالی وای و انسان یا ایو الانسان یا انسان ما غرک بربک الکریم سشی کو پک تعالی رب کریم سره یعنی لا یخرجون منها نشی خارجی دی داغینا وما ادراکا سشی پوی کرے تالر ما یوم الدین صدر از دا قیامت صدر یوم یوم الجزا یوم یوم دا قیامت دا خطاب جو دے امت تا اس بات رسالت تے وما ادراکا ما یوم الدین صدر سشی پوی کرے تالر صدر از دا جزا دیر لے سخت رزدہ ثم ما ادراک بیا چې په کړه تعالی را ما یوم الدین سره رز د جزاء سره رز د قیامت ډیر سخت رز ده دا څه سخت رز ده یوم پدارس کې لا تملک نفس مالک بنی یو نفس دا نفس مطلق ده لا تملک نفس مالک بنی یو نفس مطلق لنفس لپاره دا نفس نه ایوب نه پال الله تعالی به کې ال به یو کار کې چې الله تعالی وایي تا به دې اذن د الله تعالی لا یشفعون لاحد الا باذنه مگر ته اذن د الله تعالی نه په صورت انفطار کې ورته وایي چې وایي دقه د اسمان او زمکا آر سهم در هم کیږي و انسان عمل تکیار شا فاجر مکیگا متقی شا که فاجر شي حرام شي که متقي شي لفي نعيم ان الابرار لفي نعيم مقيم نعمتونه کې ده نو توحید او رسالت تفید او بشارت څلور ما تاسو د متوفیفین دي په دې کې دا څلور مسلې بیانېږي ښا چې توحید دې د الله تعالی رسالت رسول پاک اومنه تفید او بشارت قیامت نو دجا دا صورت یا الرحمن على المؤمنين بترك التكفيف في الدنيا الرحيم عليهم بالعدل استخفيف ورکی متوفیفین لقا متوفیف ستا وی طالبانو متوفیفین چې کمې کوي په تول او پیمانه کې تول او پیمانه کې کمې کوي دې ته متوفیف وایي ویل عذاب دے یا کند د جہنم د للمتوففین د پاره داغا نقصان کوونکو په تول او پیمانه کې الذين دا نقصان کوونکي هغه کسان دي چې تعالو فهم وخت کې دی اذا تعالو علی الناس چې تول کې د خلکو نه یا پیمانه کې علی الناس علی پیمانه دې من دې من الناس د خلکو نه زړه تان شي اخلم ځان لا یستوفون پرواله کوم چې بل ورته نو کم ورکی دو قسمه کان یې ښه دو قسمه کان یې او او که دو قسمه کان یې یو قسم احتیاط پکې پکار ده صحیح الا یظن ایمان نه کوي اولائک دا کسان انهم مبعوثون چې دوی مبعوث شي تاسو به پوه نه شئ متوسط او کمی کمی کوونکي ته وایي په ټوله پیمانه کې اوس په دنیا کې که د کافرو ملک دی که د مسلمان ملک دی چې څوک کاڼي کم را ساتي بادشاہ پہ خبر سی نو اغلا سزا ورکے عذاب ولا ورکے جیل پہ چی کنا ہر وطن کی کلا کافر وطن دے کلا مسلمان دے ونستیجی پتبانی آیاتی نظما او تطلال نقال ہوئی جے پا مقابلہ دی وحی کے اساطیر الاولین دا درود پخوانو دی دا ساری مسئلی دی دا پریک دیوس نوے مادرن دین وی نوے دین اللہ کا دین مزور چلے خدای غرق کا دین دین دی پر نفی خلق و غرق کی دنیا و غرق کی کلا انو کلا نه د پکار دارنګ تکذیب یو او کلا داوود دی ایمان نراړي نه پکار دارنګ تکذیب داوود نه منی دی تکذیب دی بل ران دا داغي وجه ده دا د تکذیب وجه ده د انکار وجه ده داوود تکذیب کوي بل نه دارنګ بل ران علا کوی کلا نه دارنګ بل ران بل دلته ستر علی عن ربهم يومئذ لمحجوبون د رب نه به یې پټوي نه د رحمت د رب نه به پټوي رحمت به ورته نه ملاویږي رحمت ته نه ملاویږي ورته ازمي دې ته دا وایي چې د رب نه به پټوي ان د رحمت د رب نه به یې پټوي یو او یا د نظر د رب نه به یې پټوي رب نظر کوي وای شي مؤمنان باندې نه په کافران لمحجوبون پټ وي ثم بیا انهم دیجی لسوال الجحیم داخلین کی جهنم تا جهنم تما کتب من اعمال ثم يقال بابو لشي هذا الذي دعا جهنم كنتم به تكذبون دا آج تاسو یې په دې باندې تکذیب کو او سومه دا تاسو باندې کلا نه دارنګي نه دارنګي دا څه تکذیب نه پکار ښا دا تکذیب نه پکار دا دی په کلا حق ده ان بشارت ان کتاب الابرار کتاب عمل نامه ده نیکان لفی علین کاغذینا عمل نامه ده نیکان فعلین کی دا علین ده دفتر ده اوچت رقیق هغه شراب دي دا د محبت شراب دي خانه دا د سړي دا د محبت شراب دي دا به ورته سکول شي مفتو من مهر دا د مهر به والی بند ختامه مهر دا به مسک مشک مشک عنبر دی ښا مشک عنبر به پایمانه غمور لګي چې هغه ته لری کې داسې کنه یو درس کی د الله او د مخلوق په حق کې نقصان کوي انو متفقین دي کانو اجره من الذين اتقان غر امنوا في ایمان او د يدحقون دی بخاندل په دنیا کې دی په دنیا کې خاندل آتفان چې مجرمان دي کانو دي من الذين دا کسان ته ایمان راوړل په دنیا کې یې د حکم خان دل وای اوسګار وګوره نو دي خلق سي ناس دی دا خان دا خندا ورسره کوي و اذا مروا بهم چې تیرې دل و په دای باندې فلا رسو زمان نه چرتا دی یتغامزون اشاره به کولی وګورم ځار خیر ته کنه نو اصلاح ته ناس دی دا اشاره به کولی اصحابانو ته دا اشاره به کول مؤمنانو ته دا به مونږه تاسو ته کیږي و اذا قلمو په وخت کې واپس به راتل الى امر دا دا متکبر متکبر سره راضي آل خلتا ان قلبو واپس راضي پکې په تکبر سره ډېر په تکبر و اذا راهم په وخت کې وجدن کافرانو هم مسلمانانو لرا نقالو ویدیو بسم اللہ القادر بن شقاق السماء الرحيم بالمؤمنين بعمل القرآن في الدنيا الرحيم بالمؤمنين في الآخرة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت فهو كشي أسمان أشويجي بالغمام الأبيض ووريد السنة روازنت او تابدار بيد اسمان لحكم رب هذا پارا لرب هذا حكم درب قسم بکی الال الى ربک الى لقاء ربک د ملاقات در رب پوری د مرګ پوری قد حن په کسب سرا فملاقیه د ملاقی بشی هغه کسب سر جزاء د کسب سرا چې سری کړي هغه سره ملاقات شي جزاء د کسب سره ملاقات شي تفاسیر وکړي لیکن دا نه د اهانت په شکل ولا د شان شي ورکی ښا د اهانت په شکل ما یو سړي ادب ساتي نو مخ ته ورتوي جنو دا وبوسکا اچي اهانت کې کنه د وخت او دا وبوسکا تسکی دا مولا د اهانت په شکل د شان ورکی شي ښا او دا اهانت دی ایا به لاس تاسو دنګ لړ شي او دا بوله پاوی راوي خو د کافر ګرځي مسلمان نه ښه قد حن قام ما من يريد تابع من فسوف انور کوي چې عمل نامه دا به یمینی فسوف يحاس وينقلب الى اهله واما من اوتي كتاب وراء ظهره رسل الله فسوف يدعو جزا جبل ودي سبورا هلاك په قمر کې حالات اول ګوره هلالي په مینس کې بدل شي اخر کې بیا هلال ختمي ختم شي په قمر کې حالات مختلف دي مستاسو حالات با مختلف دي څنګه به مختلف دي دا قسمونه شو جواب د قسم دار لترکبن وبګدای په یو حال پس ته بل حال نه دا یا تاسو حالات مختلف وي برزخ کې به یو حالي قیامت کې به بل حالي دوزخ کې به بل حالي لترکبن طبقا عن طبق وبګدای تاسو په یو حال پس ته بل حال نه نو قیامت شي کنه ثواب دې په جنت کې غیر ممنون نه قطع کړی شوی ثواب به نه قطع کیږي دا چې اجر مولا الله تعالی ورکی لوی انعام به الله تعالی وکي دومره لوی انعام به الله وکي چې زه واخلي انعامات مزي کوي نو اجر مولا الله تعالی ورکی د دې مناسبت په مخ کې سره هغه ښکاره دی چې دوی باندې لا وعمل الصالحات لهم اجر غیر ممنون اجر به ورکوم نقطه کړی شوی پس سره کدی د الله تعالی توحید ومنه توحید ومنه اجر ولا کوم غیر ممنون نه قطع کړی شوی او اجر به اخلاصي دی نه او کته توحید نه منو فبشر بعذاب الیم زیر ورته په عذاب درناک سره نو زیر ورته په عذاب درناک سره توحید نه منو اوس دا دا صورت نازل شوی دی پس د صورت شمس نه صورت بروج نه نازل شوی دا صورت بروج نازل شوی دی پس د صورت شمس نه نو الله تعالی وایي چې دا والسماء بسم الله القادر بالبروج في السماء الرحمن بالمؤمنين في اليوم الموعود الرحيم بالمؤمنين بأخذ حقهم من الظالم تخفیف ورکی مشرکان تو یوم درز د قیامت خا والسماء ذات البروج قسم می دی پاسمان معنی صاحب د بروجی می دی بروجی نو معنی ستوری دی ذکر حدیث عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السماء ذات البروج والسماء ذات البروج قسم مخوره شي جواب د قسم شوه احاطه د اسمان دال نه په احاطه استاسو باندې قسم دې په اسمان باندې چې صاحب د بروج دی جواب مخکې راغل دی ښا جواب به هر یو قسم مخکې راځي او احاطه د اسمان دال نه په احاطه واليوم الموعود قسم دې په يوم الموعود باندې ان بطش ربك لشديد دا جواب دی جواب سره قسم ان بل شاهد هو مشهود قسم دي په شاهد او په مشهود باندې نو شاهد او مشهود جواب خپل حاضرې دي د قتل اصحاب الاخدود نفا چې شاهد څوک دی مشهود څوک دی د قتل اصحاب الاخدود نه دا جواب ښکارا کیږي خپل اسمان پیدا کړی دی چې صاحب د برجونو دی شاهد و مشهود شاهد او مشهود شاهد معنی سو او مشهود معنی شو شاهد معنی دا او مشهود معنی شاهد معنی ظالم او مشهود معنی مظلوم شاهد معنی مسلمان هذا خدای پاک توحید شاهدی ته کنه او مشهود معنی دا دا شاید ظالم او مشهود هغه مؤمن شاید ظالم او مشهود مؤمن اوس دې نه معلومیږي قتل اصحاب الحدود قتل لیکلی چې صاحبان د حدود د خندق دا یو بادشاہ او هغه عیسی علی السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میانس کې دا واقعا و هغه دی نوی سایو باندې یو راهب د اغنه توحید زکو بادشاہ په دغه وخت کې یو هغه مشرکو بوتان والو هغه زمون دین به قبلې او هغه وخت کې دین د الله تعالی الله تعالی منو او عیسی علیہ السلام صحیح دینو هغه راهب بکو هغه راهب څخه یو لک بته دا غنیم وی عبد الله تامر عبد الله تامر نیم هغه به څخه څنګه هغه مسلې زده کړې او هغه الله تعالی ولې کرامات ورکړي نو چې دم به واچو نو هغه سړی به جوړېدو او چې بیمار براره هغه به روغ ته نو دې کرامات ول الله ورکو بادشاہ تس تکلیف راغلو نه خبر شو چې دا شان یو سره ورته وی دا تا چرته د کړی دي هغه خشو بدا ما فلانی راهب نزد کړی دي پیخا بادشاہ غصه شي هغه راهب عرق مړی کو او دا هغه په غشي باندې دا الف ویشتو او د ډیر کسان مسلمانان کړو ځکه ډیر خلک مو سره تللی نو ډیر خلک مسلمانان کړو بس ټول خلک راوچت شو چې راوچت شو بادشاہ وی ورکه تاسو علاج کوم تاسو علاج نه کیږي یو خنده چې په نستلو داس چې وی ته نستا غیر لرګو ډک کو سور په کې بل کو مسلمانان راوستل هغه ته غرغول چې ختم شي زرو لزر او شنګو ارسو رچو پاره کې خزا وا هغه راغلی وا مسلمان وا بچی ور سره دی ګوره زما دین قبول کا دا دین پرېږده چې خدای یو دی دا دین دی عیسی علیه السلام پرېږده هغه وینا هغه بچی ته واغس هغه ورته لاره کړ چې لاره کړ د الله قدرت ته وګوره هغه بچی आवाज کو ورته او بي بي راځه راټوب کا وځي هغه مور او محبت وی او هغه आवाज مو جوړ ټوپ شو ور نشو زور خان هغه خلکو ته ټوپ کو خلکو راځي دا خو ور نه شو زور نه کوي مسلمانانو په خپل یو ټوپونه کوي ورته ور غږ نه کو خان ور غږ نه کو ورته من کان للہ کان اللہ لہو اور غزم کو او بادشاہ وزیران ټول هغه په لندن ناسو د تپنا هغه قتل او چت ځای جوړ کړو دی ور داسې لمبو کا یو خلی او کا یو جبا یو جبا یو کا خو داسې ورغه کنال ته چې نو هغه بادشاہ هغه سچي وي وزیران افسران هغه ټول په ځای باندې ایری کول ایری کافران علا ما یفعلون پاغا چی کولو کو دی مومنان سر دی مومنین شهود حاضری دا ظالمان گر شهود شاہدن کنا شهود دا ظالمان امومنان اغا مظلومان وما نقمو دی بد نگل منهم دی مومناننا الا مگر دای بد خبر گنا یعنی فتنو عذابی عذبو عذابی مومنان امومنان خذی لکا صاحب دو حدود شو ثم لم يتوبوا بیا دی توبه نو باسی د کفرنا فلهم عذاب جهنم دی د پار عذاب د جهنم دی ولهم عذاب الحريق او دی در عذاب د سوزول د اور دی عذاب د اور دی ولا نو په دنیا کې ورته اور ملاو شو او که توبه نه باسی د آخرت کې ورته اور ملاو شي چې دنیا شو او آخرت شو نو ولې تاسو د آخرت نه انکار کوئ وهو الغفور دا الله تعالی بخونکی دی چې څوک توبه وباسي الودود دوستی کوونکی دی مؤمنانو سره دوستی کوي مؤمنانو سره ذو العرش المجید صاحب د عرش مجید لوی دی صاحب د عرش صاحب د عرش مجید مجد والا دې لوی دی صاحب د عرش لوی دی انو فعال لما يريد کون کې د پار راغ شي اراده وکي الله چې کوم اراده وکي هغه صحیح ښه اوس ورته وایو دا دا غي کیسه وکړه د شاهد او مشهود ښه نو شاهدان شو شو مشهود شاهد ظالم او مشهود مؤمن مظلوم عمر د مؤمنانو انجام ته وګوره د ظالمانو انجام ته وګوره ظالم څنګه تباشه بل الذين بل کیا کسان کفرو چې کافران یې قوم ستانه رسول پاک ته وی فی تکذیب نه په تکذیب د قران کې دي هغه تکذیب تورات نه کو هغه انجیل نه کو هغه تکذیب د قران نه کوي نو چې قران نه کوي نو والله من ورائهم محیط الله تعالی من وراء مرسل دینا احاطه کوونکې دی څنګه والسماء ذات البروج قسم می دی په اسمان چې صاحب د احاطه د اسمان دال د په احاطه د دی باندې دی دا الله د اسمان نه وته شي هغه تختی ته وای او محفوظ داغا محفوظ د من اصول الشیاطین من اصول الشیاطین نه د تغییر او د تبدیل نه هغه محفوظ دغه نو هغه محفوظ ده انو نو دای ورته وی په دې صورت کې الله تعالی تخفیف ورکو تخفیف ورکو د معاندین د حق او د توحید د منلو چې چا توحید منلې دا غي انجام ته وګوري نجات دا رنګ آخرت کې باندې نجات موږ لکه دنیا کې چې نجات مونږ او که تاسو توحید نه منئ په دنیا کې به غرق شئ لکه صاحبان د اخدود او آخرت کې به هم جهنم کې دعا و دویم سورت طارق دا مکی دی خواه د دې مناسبت په لوح محفوظ سره لګوي ښا لوح محفوظ می سات لوح د تخته د محفوظ ما حفاظت کړی دی محفوظ دا غ بالکل په حفاظت د الله سره هغه محفوظ ده ساتلې ده او السماء والطارق بسم الله الرحمن الرحیم نازل شوی دا صورت پس د سنه صورت بلد نه دا صورت نازل شوی پس د صورت بلد نه نازل شوی ده نو بسم الله القادر للسماء في الهواء چې قادر دی اسمان په هوا کې ټینګ کړي رحمان دې په حفظ د طارق سره فی السما رحیم دې په حفظ د انسان سره بالقوت العقلی والنظری او قوت عقلی او نظری سره انسان حفاظت کوي والسماء قسم می دی تخیف دنیوی دی قسم می دی پا اسمان مانی والطوارق او پا طوارق مانی طوارق منا طوالع خطیب کی یعنی بعد مانا د شپې کې شپه نو شپه کې ستوره راخېږي که نه نو ټیک دی د وزیر ولوا ده چې شپه شوه لیکن طوارق څه ته وایي ستوري ته وایي ستوره ښکاره کېږي په شپه باندې شپه کې وما ادراک خو قران چې کوم تفسیر کې هغه خپل برابر تاریخ څه ته وایي نو قران تفسیر په قران کا وما ادراک چې کوی کړه تعالی رحمت تاریخ سره هغه تاریخ تاریخ سره النجم الثاقب هغه ستوره روخانه دی ستوره پرسیدون کې چمکدار روخانه نو مراد نه هغه شپشوا شپه چې هم راځېږي ځکه چې ستوری خو د شپې راخېږي که نه نو شپه ترې نه هم مراد شوه دویم نو اسمان نسا اسمان ساتم ګوره په طارق سره د اسمان د حفاظت لپاره څه د طارق ستوري می ساتلي دي ښا ستوري می پیدا کړی دي د اسمان د حفاظت لپاره اسمان ساتم په طارق سره طارق سره تور او خانه د اسمانونو الله ساتي په ستورو سره وحفظناها من كل شيطان مارد ساتلي دي تاسو د دې من شیاطین ورپسې یو بل دنیا ذکر کوي چې هغه ته انسان وایي دا انسان ورزان له دنیا ده ښا هر انسان دا بدن دی دا یو بل دنیا ده تظن بانك جرم صغير وفيك انتوايا عالم اكبر تاکہ لوی دنیا دا خو ته پیژنې نه ان کل نفس ان دار یو نفس نه ده کل نفس هر یو نفس لما علیها لما په معنا ده الا څخه الا علیها مگر په دې نفس باندې حافظ حافظ ده دې نفس لما حافظ ساتل ده اسمان ساتم په طارق او انسان ساتم په حافظ هغه حافظ څه شی چې انسان په ساتل شي فلینظر الانسان دا قوت نظری او عقلی دا عقل د انسان دی انسان ساتم په عقل سره قوت عقلی ورته عقل چا چې نه غکند فی پیتی کنه یو نه کنه که نظری دی نظری نو یو کند فی پیتی کنه یا ترکواله علوم د خیر دی انسان ساتم په قوت عقلی او نظری سره او اسمان ساتم په طارق سره دې مناسبت ته تاسو خیال نه کړئ تفصیل چې ګوري ربط کې مدعا ده ګرا دی ځای کې ګوري چې دا لګي نو دا تفصیل تکړه دی چې دا نه لګي و دا تکړه نه دی خاص ګران ربط دی البته اسمان دی دلته انسان دی دا اسمان او انسان څه مناسبت دی اسمان ساتم په طارق باندې ستوره مې د اسمان د حفاظت لپاره مقرر کړی دی او ان کل نفس نه د هر یو نفس انسان لما علیها حافظ دی انسان لپاره حافظ د څه شی دی قوت نظری او قوت عقلی نو فلینظر الانسان نظر دیو چې انسان په قوت عقلی او نظری سره د ساتم په عقل او په نظر سره نو نظر دیو چې مما خلق د سنه پیدا کړی شوی دی انسان ته سوچ کا ستاره حفاظت ته پاره می عقل در کړی دی نظر می در کړی دی او د اسمان د حفاظت ته پاره می ستوري پیدا کړی دی والترائب او جسمی دا خزنا دا او با خارجی گی کنا نگورا دا دو عالمنا دنیا را جمع کرا دو عالمنا یو پلار دے یو مور دے نا غیر آوستا یو بل عالم تا چاہیتا رحم وی نتاغی کی انسان پیدا کر لیا کارخانہ دا انسان تا ستا حفاظت کوم په قوت نظریه او عقلی سره نو ګور اول کې څنګه پیدا کړې د دوباره باندې بیا پیدا نه کی وای کافر چې ته کافر یې روسی شي ته وای روسی ته وای وا کافر دهری ته بیا په دې باندې قادر چې الله و ما څنګه پیدا کی ته څنګه راوستي یو وطن نه یو برا واغستي د بل وطن نه را واغستي یو بل ځای ته لاړې انسان پیدا شي کله لاړې چې ونخلي وای شي او کلا اغا خطاشی او کلا اغا وبو بربادی شی او لیکن اللہ وی زوی جی پیدا کوم اعزواب را غندوم اغا با نخطا کی اغا با طول رازی که یو پرزمکی یو سر کی او بل سر کی ستا اعزواب را غندی دی او تب پیدا کیږي ښا انه علی رجل لقادر یوم تبل السرائر فارس کی ظاهر بشی سرائر رازینا فما له من بيد انسان لر من قوت یو قوت چې ځان نه نه فکی من کی فما له من قوت من بيد انسان لر قوت من منعی بنفسه چې من کی په خپل ولا ناصر ان ولا مددگار د خارجنا بل بوله مدد نشي ورکوله په خپل بزان نشي خلاصوله ښا نو قیامت روان دی او استاد وجود دا دال له په قیامت باندې استاد وجود دال له د شپې لا خوب په قیامت باندې والسماء ذات الرجع قسم دی په اسمان کې صاحب د رجع دی رجع ستوي بیا بیا ورېدو ته وایي ښه اسمان صاحب د رجع د مطور د مطور رجع مطور ته وایي مطور بیا راځي یو شی به اوسو شي بیا وشي بیا سهار وشي بیا مازدیګر وشي نو داسې رجع ورته ځکه وایي وجواب القسم كذلك تخرجون دارنګ یو تاسو خارج شي من القبور د قبرونو بل مطور په باران سره په باران به وریږي نو تاسو به راوځئ د قبرونو نه لکه دا ځایګانې په دې ځمکه کې تخم ګیا پرتي ان باران شي نو هغه زرغون شي والارض ذات قسم دی پزمکه باندې ذات صدع چې صاحب د چوي دودا زمکه به وشيږي نو تخم تراوزی دانا ادي تراوزی او زمکه به وشيږي نو انسان تب تراوزی ښا انه دا قران لقول فصل دا قول محکم دی دا قول محکم دی وما هو بالهزل او نه دا ټوکی دا څه غپ خو نه دی ټوکی نه دی انهم دا کافران یکیدون کیدن دی چل کوي په چل سره مکر کوي په مکر سره تدبیر کوي په تدبیر سره واکید کیدا از تدبیر کو په تدبیر د ګرست دی سره ومنه دا چې د قیامت د عذاب نه د کېد نه بچ شي فاکید کېدا فما ان کافی ام هو المروی د دین او بچ کېږي په څه باندې په دې باندې چې سبح اسم ربک الاعلى تسبیح قائل شه ومنه توحید نو د کېد نه به بچ شي جهنم نه به بچ شي عذاب نه به بچ شي خو ته قائل د توحید خو شه که نه دا تسبیح ومنه نو دا دې ځای سره مناسبت شخه مناسبت دا شو چې په مهل الکافرین عامل مرویدا مولت ورکوي لرا او بچ کیږي ورته په سفر د عذاب نه په دې سبح اسم ربک الاعلى چې دې قائل شي دا اومني نو ته به عذاب نه بچ شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله تعالی چې هغه رحمان دی او رحیم دی نو الذي يعطي للمؤمنين مرتبه الاعلى ببركه اسمه الاعلى الرحمن علی من سبحه فی الدنیا رحیم دې پاچا چې تسبیح وای دا په دنیا کې الرحیم علی من تابع رسول صلی الله علیه وسلم نو په آخرت کې باغ باندې رحم کوي نو دا اوس الحمدلله بیا سبحان الله کړه بیا تبارک الله کړه مدعا لا اله الا الله کړه دلته چې بیا مدعا کې خدا سبحان الله سبحان الله نو دلته چې وایي سبح لله هلته یې سبح لله پاکي بیانوي سبح اسم ربک الاعلی پاکي بیانوه نوم د رب لره چې اعلی دی هغه عالي دی د شریک نه هغه عالي دی د شریک نه هغه ذات تسبیح وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الذي اذات خلق چې پیدا کړ انسان کل شیء فسوان برابر کو هر یو شی برابر کو کنه پیدا کې انسان نو بیا برابر کو تبایه یا دا انسان برا یا پیدا کې هر یو شی نو برابر کړه والذي اغذات قدر چې تقدیر کړی دی ولا انسان له تقدیر کړی دی خانه فهدا او هدایت ورته کړی دی نو هغه ذات چې تقدیر ولا کړی دی او هدایت وردا کړی دی کنه وشو هدایت کړی دی موافق دا غدا هغه هغه هغه سره مې ته هدایت کړی دی اوګو انسان ته هدایت کړی دی ډوړای غوی ته هدایت کړی دی وخو وغیر ذالک دای ورپسې داسي مقدر تقدیر کړی دی اریوسیلا فهدا هدایت کړی موافق دا غدا تقدیر سره تقدیر یو لکړه نه موافق د تقدیر سره که تقدیر دی او سره منکر شي نو یې کافر دی ښا ځکه تقدیر نه منکر کېدل خو کفر دی کنه الله تعالی وایي ما تقدیر کړی دی اته نه مانی فهدا هدایت کړی دی ولا والذي اغذات الله تعالی اس انعام ورته وایي ښا استا تقدیر نه کړی دی او بنیان هم پکې نو پسونه هم شو دا واښه هم شو فجعله نو وګرځي هغې لره غساء وچ احوا تور شي چې کال په واښو واورېږي نو بیا هغه تور غونته شي انو دا یې دله پیدا کړي تعالی او ستا غویانو لا نو تو ساغه سبح اسم ربک الاعلی نه مني تعالی او ستا غویانو له انتظام کړی دی او ته له الله توحید نه مانی او ګوره انتظام یې له کوم کړی دی اوس الله تعالی انسان ته وایي ته تسبیح قائل شه تسبیح وایا چې دا تا تسبیح وې سبح اسم ربك الاعلى پاکی بیان او نوم در رب لرش اعلا دے چه تا تسبیح ہوئے دوئے نعام مدر کوم دلخا چې تسبیح کایلی دو انعام بدل کو یو په دنیا کې او بل په آخرت کې دو انعام بدل کوم دل یو دا دی سنقریو کا وبلونم زرده چې وبلونم په تابانه قران په دنیا کې دا ورلې نعمت ته د تسبیح د توحید د قائل کېدو نه بعد قران لوستل دا نعمت ته سنقرئ کا رسول پاک صلی الله علیه وسلم پتا باندې ان فلا تنساستا بنیږي دا بنی دی دو انعام ورکو الا ما شاء الله مگر هغه چې رضا او شي د الله تعالی انه د الله تعالی يعلم الجار پیجن یغ جهر لرا مصلحت ظاهری وما يخفى اغه مصلحت باطنی پټوی او کساروی الله وی ذات عالم چې په دې کې څه احسان دی څه انعام دی الله تعالی انسان په خپل خیر او شر باندې نه کوي ښا الله وی يعلم الجهر وما